د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند اووه دېرشمه فته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترمو وروڼو په تېره شپږ دېرشمه فته کې موږ د تبوک څخه د بیرته راتګ په وخت کې د لارې واقعات بیانول چې په هغه جمله کې درېیمه واقعه دا وه چې منافقانو پر عقبه یا هغه کوچني غره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده وکړه او د حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه په واسطه وشړل شوه. او بیا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و حذیفه رضی الله تعالی عنه ته وویل، یا حذیفه تا دغه نفر وپېژنده چې څوک وه؟ ما ویل، یا، یا رسول الله هغو مولونه وهلي وه، مګر د آسانو د علامو څخه یې دا معلومېده چې د بني تمیم څخه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هغه فلانی او فلانی او فلانی و د ټولو نمونه یې ور یاد کړه یو یو یې حذیفه رضی الله تعالی عنه ته وروښول حذیفه رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله د دوی و قبیلو ته نفر نور لېږي چه هره قبیله هغه خپل نفر ووژني او سر یې راوړي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، یا چه خلق و نه وایی چه محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل ملګري وژني، ددغه بد نیته او بد حرکته سره سره یې هغه خلق پریښوول نو حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر او پټ راز ساتونکی وو او ټول منافقان و هغه ته ورمعلوم وه حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته چې به جنازه و مسجد نبوي ته راوړه سوه او حذیفه رضی الله تعالی عنه به حاضر وو خلقو به و ده ته کتل. که به حذيفه رضی الله تعالی عنه پر هغه مړي د جنازې لمونځ آدا کاوه، نورو خلقو به هم د جنازې لمونځ پر کاوه. او که به حذيفه رضی الله تعالی عنه د هغه د لمانځه څخه انکار وکړ، خلق به پوه شوه چې دغه سړی منافق دی، نو به هغو هم د جنازې لمونځ نه پر کاوه. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه او نورو منافقینو نومونه و حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ویلي او ورښوولي وه او دا یې هم ورته ویلي وه چې دغه خلق و چا ته مه ورښوه نو ځکه و حذیفه رضی الله تعالی عنه ته کاتم السر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل کیږي. دغه حادثه، دغه د عقبې حادثه، په قرآن مجید کې ذکر شوې ده، الله جل جلاله د سورة التوبه په څلور اویا نمبر آیات کې فرمایي، وهموا بما لم ینالوا، یعنې دوی د هغه شي قصد او اراده وکړه چې دوی نه ور ورسېده. دوی د عقبې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د را اچولو قصد کړی وو مګر وخپل مقصد ته نه ورسېده. دغه آیات شریف تر آخره د دغه نفرو په باره کې نازل شوی دی. د تبوک د لارې څلرمه واقعه، بیا هم لښکر مخ پر مدینه منوره رهي دی څو و داسې ځای ته ورسېده چې یو منزل لار و مدینې منورې ته پاته وه د دغه ځایه څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مالک ابن دخشم رضی الله تعالی عنه او معن ابن عدی رضی الله تعالی عنه د دوو نورو نفرو سره و یوه ډېر عجیب کار ته ولېږل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اول وار د پاره داسې کار کوي هغه دا چې دغه دوه نفره یې ولېږل چې د مدینې منورې د مساجدو څخه یو مسجد وسوځي او ونړوي دا مسجد هغه مسجد ضرار وو چې ناف... چې منافقانو د بدو مقاصدو د پاره جوړ کړی وو او قسم مخې درته بیان کړی ده پنځمه واقعه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه آخري منزل ته راورسېدی او په دغه آخري منزل کې د مدینې منورې تر رسېدلو دمخه یوه بله واقعه هم پېښه شوه، هغه دا چې د سهار د لمانځه پر وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو څخه غائب شو. د حاجت د ادا کولو لپاره لرې منطقې ته تللی و او وځنډېد. مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په انتظار دي چې لمانځه ته به راشي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وځنډېد. قریبه ده چې لمر راوخېژي، بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه راغلی. خلق نه پوهیږي چې څنګه وکړي اوس بې له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ ادا کړي او که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انتظار وکړي او که انتظار وکړي شاید لمر راوخیږي او که لمر راوختی د سهار د لمانځه وخت تیر سو نو صحابه کرام پر دې متفق سوه چې الله جل جلاله لمونځ پر خپل وخت فرض کړی دی او دا نه ده جائزه چې لمر راوخیژي او موږ لمونځ نه وي کړی نو یې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د مخه کړي چې و دوی ته لمونځ ورکړي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هم په لمانځه شروع وکړه. اول رکعت لمونځ يې ادا کړ، پر دوهم رکعت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم راغلی او په عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه پسې يې اقتدا وکړه، کوم وخت چې خلق د لمانځه څخه فارغ شوه ويې ليده چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولاړ دی او هغه تېر شوی رکعت لمونځ پوره کوي. خلق په بېره او تشویش کې شوه چې دا مو څنګه کار وکړ؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موجود و، موږ ولې بې له هغه لمونځ وکړ؟ ولې مو د هغه علیه الصلوة والسلام انتظار نه کاوه؟ او دا څنګه کېدلای شي چې یو څوک دې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امامت وکړي؟ د مسلمانانو په زړو کې دغسې تشویشونه پیدا شوه. او ودوی ته یې تکلیف ورکاوه کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه څخه فارغ شو ویې فرمایل، احسنتم واصبتم، ښه مو وکړه او حق ته ورسیدلاست، پر خپل وخت د لمانځه ادا کول تر انتظار ښه او بهتر دي، دا پر خپل وخت د لمانځه د ادا کولو درجه ده، حتی د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم انتظار هم نه دی لازم. او بیا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، آیا ما تر دغه دمخه نه وه درته ویلي چې تر هغو نه قامت کیږي تر څو یو ستاسې د خپل نبي امامت ونه کړي؟ تاسې پوهېږئ چې د دغه څخه مقصد څه دی چې د امته څخه دې یو نفر د خپل نبي امامت کوي؟ وروڼو! ډېره مهمه خبره ده. د دې کار څخه مقصد دا دی چې دغه دین پوره شو یا مخ پر پوره کېدو دی او دین چې پوره شي د رسول او نبي وظیفه پای ته رسېږي او د دنیا څخه رحلت کوي نو خود په امت کي یو بل داسي څوک په کار دی چي د دعوت او جهاد مسؤلیت پر غاړه واخلي لکه څرنګه چي د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په غیاب کي د لمانځه امامت و بل چا ته پاته کیږي دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تر رحلت وروسته باید د اسلام ټول مسؤلیتونه د یو چا پر غاړه وي چې هغه ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه یا امیر المؤمنین ویل کیږي. دین باید هیڅ وخت بې سرپرسته نشي پاته. سبحان الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه واقعه د هغې تر پېښېدو د مخه بیان کړې وه نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امامت یې کړی دی. په یوه روایت کې ویل کیږي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریضۍ په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امامت کړی دی. مګر د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د لمانځه او امامت روایت واضح او صریح دی او دا چې یو امتي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امامت کوي د دې څخه مقصد او معنا دا ده چې د رسالت دوره پر ختمېدو ده ستاسې څخه یو څوک باید دغه امانت پر غاړه واخلي او دغه امانت اوس و تاسې ته درسپارل کیږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واصحاب کرامو ته دا هم وفرمایل، په مدینه منوره کې داسې خلق شته چې تاسې داسې تګ نه دی کړی او نه تر کومې شېلې تېر شوي یاست مګر هغه نفر ستاسې سره وه او هغو لره هم دغونه اجر او ثواب دی لکه تاسې لره صحابه کرامو وویل، یا رسول الله! هغه خلق په مدینه منوره کې دي او راوتلي هم نه دي او ثوابونه یې زموږ د ثوابو پر اندازه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، هو! هغه نفر خپل واقعي عذر بند کړي وه. وروڼو! هغه انسان چې په حقیقي عذر معذور وي، هغه لره پوره اجر او ثواب ورکول کیږي، د ده پر نیت معامله ورسره کیږي، د یوه واقعي عذر په سبب د خیر د کاره څخه پاته کیده هیڅ اجر او ثواب نه کموي او دا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم زیری دی که یو انسان ته عذر پېښ شو، هغه ته د خپل نیت ثواب پوره ورکول کېږي. علماء کرام وايي، که د یو چا عادت وو چې په دوشنبې او پنج شنبې یې روژه نیول او بیا مسافر شو، د دغه ورځو روژه یې ونه نیول، و ده ته د هغه روژو ثواب ورکول کېږي، لکه نیولي چې یې وي. یا مریض شو دغه روژې ځینې پاته شوې بیا هم د هغه روژو ثواب ورکول کیږي دغه قسم د نورو عبادتو ثواب ورکول کیږي دا د الله جل جلاله رحمت او مهرباني ده که یوه انسان د خیر او ښو کارو عادت درلودی او بیا په یوه عذر ځینې پاته شوه و ده ته کامل او پوره اجر ورکول کیږي لکه هغه کار چې یې پوره کړی وي سبحان الله تاسې د الله جل جلاله و لطف او کرم ته متوجه یاست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د لرې څخه د مدینې منورې علامې ولیدې نو یې وفرمایل دغه طابه ده او هغه احد دی احد داسې غر دی چې موږ خوښ لري او موږ یې خوښ لرو نو احد مشرف غر دی او خلق د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په راتګ سره ډیر خوشحاله شوه، ښځو او انجونو، هلکانو او کوچنیانو د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په راتګ سره ډیره خوشحالي کول، د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او لښکر و مخې ته ور ووته او دغه ترانه یې ویل، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د رجب په میاشت کې د تبوک غزا ته وتلی و او د روژې په میاشت کې مدینې منورې ته راورسېدی. دغه سفر ټوله پنځوس ورځې په بر کې ونیولې چې شل ورځې یې په تبوک کې تېرې کړې او نوره موده یې په تګ او راتګ کې تېره شوه او دغه غزا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخرنۍ غزا ده تر دغه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل غزا نه ده کړې دغه غذا په دغه خپلو خاصو شرایطو چې ګرمي وه، لیرې وه، غریبي او مفلسي وه، د دنیا د لوی قوت او طاقت سره جنګ وو، د الله جل جلاله د طرفه یو سخت او لوی امتحان وو. چې په هغه کې مؤمنان د نورو څخه جلا او کامیاب شوه او دا د الله جل جلاله قانون دی چې په دغسې امتحانو سره صادق د کاذب څخه جلا کوي واقعي مؤمن د منافق څخه جلا کوي الله جل جلاله د سورة آل عمران په یو سلو نه اویا نمبر آیات کې فرمایي ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب یعنی الله جل جلاله داسې نه دی چې مؤمنان پر دغه نامعلوم حال چې اوس تاسې پر هغه باندې یاست پریږدي تر څو چې الله جل جلاله ناپاکه د پاکو څخه جلا نه کړي او په خپله خلقو ته صادق او کاذب ور معلوم نه شي. وروڼو! لکه څرنګه چې په دنیا کې د کفارو دپاره آرام او هوسا ژوند د دې دلیل نه دی چې دوی د الله جل جلاله په دربار کې خوښ او مقبول دي، همدارنګه و مخلصو مسلمانانو ته د آفتو او مصیبتو راتله لکه د احد په غزا او نورو کې د دې دلیل نه دی چې دوی د الله جل جلاله په دربار کې مغضوب او مقهور دي بلکې اصلي خبره دا ده چې الله جل جلاله مسلمانان بې له امتحانه نه پرېږدي ځکه که انسانان بې امتحانه پاته شي په دغه صورت کې به ډېرو کفارو د نفاق پر قسم د اسلام کلمه ویلای او د مسلمانانو سره بې ګډ ژوند کولای چې د دوی د دغه ظاهري حالاتو په لیدلو سره چا و دوی ته منافق نه شوای ویلای. نو ځکه دا لازمه ده چې الله جل جلاله داسې حالات او واقعات پېښ کړي چې د هغو په واسطه سره پاک او ناپاک، اومه او پاخه سره جلا شي، صادق مؤمنان او منافقان سره وپېژندل شي، و دغه غزا ته هم. هر هغه څوک چې صادق مؤمن وو ووت او د دغه غزا څخه پاته کېده د نفاق علامه وه نو ځکه هر څوک چې بر ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته وریاد کړه سو چې فلانی پاته سوی دی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به وفرمایل پرېږدی که خیر پکښی وو درپسې رابسې او که بې له دغه څخه بل شی وو الله ځنې بېغمه کړلاست ددغه غزا څخه بل څوک نسوه پاته یا خو یې واقعي عذر درلودی یا هغه کسان وه چې و الله او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته یې درواغ ویل چې منافقان وه او دغه د درواغو په عذرو يې ځانونه پاته کړه يا هغه کسان وه چې هيڅ اجازه يې و نه غوښته او پاته شوه مګر هو هلته څو نفره صادقه مسلمانان هم وه چې بې له عذره پاته شوي وه او دا هغه کسان دي چې الله جل جلاله مبتلا کړه او بیا یې د دوی توبه قبول کړه چې تفصیل به په ورسته کې درته راسي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مدینې منورې ته ورسېدی اول و مسجد ته ولاړی هلته یې دوه رکعاته لمونځ ادا کړ اوس نو هغه خلق چې پاته سوي وه و رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورځي او خپل عذرونه وایي خو هلته په مسجد کې اوو نفرو خپل ځانونه د مسجد په پایو یا عمودو پورې تړلي وه او ویل موږ د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه پاته شوي یو موږ به هیڅوک نه خلاصوي ترڅو چي رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مو په خپل لاس نکي خلاص رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل زه به تر هغو نه کم خلاص چې الله جل جلاله د دوی توبه قبول نکړي څرنګه چې د دوی توبه په صدق او اخلاص سره وه، الله جل جلاله د دوی توبه قبوله کړه او عفو یې ورته وکړه، او د دغه اوو نفرو په باره کې چې ابو لبابه او د ده ملګري وه آیاتونه نازل شوه. الله جل جلاله د سورة التوبه په یو سل دوه نمبر آیات کې فرمایي، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم یعنی ځینی نور خلق دی چې پر خپل ګناهو یې اقرار او اعتراف کړی دی دوی نیک عمل د بد عمل سره ګډ کړی دی نيک عمل يې توبه او پښېماني ده او بد عمل يې د جهاد څخه پاته کېده دي، نو دوی بد هم وکړه او بيا يې ښه هم وکړه، قريبه ده چې الله جل جلاله به د دوی توبه قبوله کړي، بېشکه چې الله جل جلاله بخښونکی او د ډېر رحم خاوند دی. علماء کرام وايي، کوم وخت چې الله جل جلاله د يو شي په باره کې د عسا لفظ وفرمايي، یعنی واجب شو نو په قرآن کریم کی د عصا د کلمې ترجمه چه شی شوه؟ واجب او لازم شو که څه هم اصلا په عربی کی د عصا ترجمه یعنی قریبه ده خو علماء وایی د الله جل جلاله د طرفه د عصا د لفظ استعمال د وجوب او لزوم په معنا سره دی. نو په دغه آیات شریف کې چې الله جل جلاله فرمایي عسى الله ان يتوب عليهم یعنی پر الله جل جلاله لازمه ده چې د دوی توبه قبول کړي نو الله جل جلاله و دوی ته عفو وکړه بیا نو دغه اوو نفر خپل ټول مالونه و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته راوړه او ویل یا رسول الله هغه چې موږ یې پاته کړو هغه دغه زموږ مالونه و په دغه خپلو مالو مشغوله وو، نو زموږ د توبې څخه یو هم دا دی چې موږ تر دغه خپل ټول مال تیر یو، نې غواړو. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، زه نه یم امر کړه شوی چې ستاسې مالونه واخلم، ماته فقط ستاسې د ایله کیدو امر وکړه شو، او دوی زاری کوي وايي یا رسول الله دغه مالونه زموږ د فتنې سبب وګرځېده راڅخه قبول یې که، نور هم زاری کوي څو د الله جل جلاله دا قول نازل شو، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. یعنی د دوی د مالو څخه صدقه واخله چې دوی د ګنهو څخه ښه پاک کې او د هغه په سبب یې با برکته کې او دوی ته د خیر دعا وکه بېشکه چې ستا دعا د دوی د پاره سکون او اطمینان دی او الله جل جلاله پوره اوریدونکی او پوره عالم دی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د مالو څخه یو څه مال واخیست او ویل دا امر نه دی راته سوی چې ټول مال مو واخلم ځکه الله جل جلاله فرمایي خذ من اموالهم یعنی د دوی د مالو یو جز واخله نه ټوله نو یې یوه حصه ځنې واخیسته او نور یې ورد کړه دا هغه د دوی د توبې قبلېده وه اوس نو منافقان ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته راځي او د پاته کېدو په سبب ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته قسم قسم عذرونه وايي او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هم د دوی عذرونه قبلوي که څه هم عذرونه یې غیر معقول او جوړې شوې بهانې دي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې قبلوي. دغه د دوی ظاهري خبرې او قسمونه یې قبول کړه. د دوی لپاره یې د مغفرت دعا وکړه او د دوی باطني حال یې و الله جل جلاله ته پرېښاوه. اوس نو دغه ټوله پاته سوي نفر څو نفره وه؟ د انصارو څخه هغه پاته سوي منافقان دو اتیا نفره وه او هغه چي د اعرابو څخه پاته وه او عذرونه يې ويل چي د بني غفار او نورو قبيلو څخه وه هغه هم دو اتیا نفره وه مګر عبدالله ابن ابي ابن سلول منافق او دده د قوم څخه دده ډله ډېر نفر وه چي پاته سوي وه. د پاته سوو خلقو په جمله کي درې نفره نور هم وه چي یو یې کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وو او دوه نور اصحاب کرام وه چي د اصحاب بدر څخه وه د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه عجبه قصه ده د ده د پاته کېدو قصه په بخاري شریف او نورو د احادیثو په کتابو کي روایت سوې ده راسئ چې د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه قصه په خپله و ده ته پرېږدو چې راته بیان یې کړي. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه خپله قصه په یوه ډېر اوږده حدیث کې روایتوي چې امام بخاري او امام مسلم دواړو روایت کړې ده. چې په هغه حديث شريف کې د کعب رضی الله تعالی عنه دا قول راغلی دی چې وايي، په دغه وخت کې چې زه د دغه غزا څخه پاته کېدم هيڅ وخت مې اقتصادي حالت تر دغه وخت ښه نه وو، سهار چې به د کوره څخه راووتم د ځان سره به مې ویل چې زه هم باید د خپل ځان ضروریات پوره کړم چې د مسلمانانو سره ووځم خو کم وخت چې به کور ته راغلم هیڅ به مې نه وه کړي د ځان سره به مې وویل زه قدرت لرم پروا نه لري زه خپل ضروریات ډیر ژر برابرولی سم په دغه خبرو ورځې راباندې تیریدې څو چې خلق په رښتیا سره د وتلو د پاره تیار سوه او ما د ځان د پاره هیڅ نه وه برابر کړي څو خلق د تبوک پر طرف رهي شوه، ما د ځان سره دا قصد وکړ چې زه به هم پسې رهي شم او ځان به پسې ور ورسوم. وايي کشکې مې دغه کار کړی وای، خو دا مې هم ونه کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او لښکر ولاړی، زه په مدینه منوره کې پاتې یم. تر دې وروسته چې به هر وخت د کوره څخه د باندې راووتم، ډېر به غمجن شوم. ځکه ما بې له هغه کسانو بل څوک نه لیده چې یا به په منافقت کې ډوب وه یا یو معذوره سړی چې الله جل جلاله به معاف کړی وو. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د رجوع یا بیرته راتلو خبر راورسېدی دلته نو هم او غم راباندې راوګرځېده د ځان سره به مې درواغ جوړول او ویل به مې چې سبا به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قهر څخه په څه شي سره ځان خلاصوم او د خپلې کورنۍ د هر غړي سره به مې په دې باره کې مشورې کولې چې څه ورته ووایم کم وخت چې مې واورېده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راورسېدی هغه باطلې او درواغ خبري ټولي راڅخه ولاړي او دا مي قصد وکئ چي رښتيا به ورته وايم بې له رښتيا څخه مي بل شي نه خلاصوي هو په درواغ ويلو سره په ظاهره څوک خلاصيږي خو دننه په زړه کي به زهير وي وايي، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورغلم او سلام مې ورته ووایه، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم راته وکتل او د قهر تبسم یې راته وکړ، بیا یې ویل، راسه، زه هم ورغلم او د ده علیه الصلوة والسلام و مخ ته ورته کښېنستم، ویل، چیشي پاته کړې؟ آیا تا د سفر دپاره بوده نه و رانیولی؟ ما ویل، هو، رانیولی مې و. په والله که بې له تا څخه د اهل دنیا د هر چا په حضور کې کښېنستلی وای، تا به لیدلی وای چې زه د هغه د قهره څخه په یوه عذر سره ځان خلاصوم. ځکه الله جل جلاله داسې ژبه راکړې ده چې دلائل په ووایم مګر په والله زه په دې پوهېږم که نن ورځ زه درواغ درته ووایم ته به زما څخه په هغه درواغو راضي سې مګر قریبه ده چې الله به دې پر ما په قهر کې او که مې رښتیا درته وویل، هو، ته به مې په هغه کې ملامت کړې، مګر په دغه رښتیا کې مې د الله جل جلاله څخه دا امید دی چې عفو به راته وکړې او یا عفو به راته وکړي. په والله ما هیڅ عذر نه درلود او ما هیڅ وخت دونه مال نه درلود لکه په تغه ورځ چې ستا څخه پاته شوم. یعنی پاته کیده می د غریبی یا بل عذر په سبب نه وه والله هیڅ عذر می نه درلودی فقط اهمال بی پروایی او ضعیف همت وو چی زه پاته کړم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دغه سړی رښتیا وویل په دې کې اشاره و چې هغه نور نفرو چې عذرونه ویل درواغ یې ویل مګر دغه سړي رښتیا وویل او ویل ولاړ سه تر څو چې الله جل جلاله ستا په باره کې حکم کوي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د د په باره کې حکم ونکړي نه عفو ورته وکړه نه کوم عقاب او عذاب د د لپاره مقرره کړي ویل صبر وکړه چې ستا په باره کې الله جل جلاله حکم وکړي نو د دغه درو نفرو په باره کي چي کعب ابن مالک، هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع وه چي حق او رښتیا یې وویل د سورة التوبه یو سل شپږ نمبر آیات نازل سو، الله جل جلاله فرمايي، وآخرون مرجون لأمر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم، والله علیم حکیم یعنی د دغه کسانو څخه چې د تبوک د غزا څخه پاته سوي دي نور درې نفره دي چې نومونه یې د مخه ذکر سوه چې د الله جل جلاله د حکم د پاره پریښول سوي دي یا به الله جل جلاله دوی ته عذاب ورکي یا به توبه قبول کړي ددوی په باره کي حکم و وروسته ته معطل سو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وايي ما هغه خپل حقيقت ووايه نو هوسا سوم پر پر خپل قصور او کوتاهي مي اعتراف وکړ خو زما قوم او کورنۍ راته راغله او ويل اې سړيه ټولو خلقو يو عذر ووايه او رسول الله صلی الله عليه واله وسلم هم د هغو د پاره د مغفرت غوښتنه وکړه تا هیڅ داسې یو شی نه کړ پیدا چې هغه د ځان د پاره عذر او بهانه وګرځوې یو عذر پیدا ک او لاړ سه هغه ورته ووایه که رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ستا د پاره د بخښنې طلب وکي الله جل جلاله عفو درته کوي کعب رضی الله تعالی عنه وايي، دا خبرې يې دونه راته وکړې چې دا اراده مې وکړه چې بېرته ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورشم او یو عذر ورته ووایم. کعب رضی الله تعالی عنه وايي، ولقد اوتیت جدلا، یعنې زما سره داسې ژبه وه چې دلائل مې په ویلای شوای، خلقو ته مې قناعت ورکولای شوای، په هر ځای کې مې ځان په خلاصولای شوای. نو د دوستانو ډېر ویل په دې قانع کړم چې بیرته ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسم او ژبه واړوم. خو بیا مې پوښتنه وکړه چې بې له ما څخه بل چا هم دغسې خبره کړې ده؟ یعنې چې ویلي یې وي چې عذر مو نه درلود فقط کاهلۍ پاته کړو؟ ویل هو. ما ویل هغه څوک وه؟ ویل هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع. کعب رضی الله تعالی عنه وايي، داسې دوه صالح نفر یې رایاد کړه چې د اهل بدر څخه وه، د بدر غزا ته حاضر شوي وه او اوس د تبوک څخه پاڅه شوي دي. نو ما د ځان سره وویل چې ماته هم هغه راپېښېږي کوم چې و دوی ته ورپېښېږي. هغه دوه د اهل بدر څخه دي، زه هم د هغو سره یم، نو د هغه خپلې رښتیا خبرې څخه نه واوښتم، پس له څه وخته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه و ټول اهل مدینې ته امر وشو چې د دغه درو نفرو سره خبرې کول منع دي، هیڅوک به خبرې نه ورسره کوي. وايي خلقو خبرې راسره بندې کړې حتی سلام ورواچوم جواب يې نه راکوي. کعب رغبي الله تعالی عنه وايي مځکه هم راته بدله شوه هغه مځکه نه وه چې ماته را معلومه وه وايي هغه دوه نفره زما ملګري په خپلو کورو کې کښېنسته شپه او ورځ يې په ژړا تېرول مګر ما صبر کړی و بازار ته ځم مسجد ته ځم خو هيڅوک خبرې نه راسره کوي. وروڼو دا امتحان دی د هغه انسان به څه حال وي چې په ټوله ښار کې څوک خبري نه ورسره کوي نه نه خپل نه پردی وايي بیا مې هم صبر کاوه وايي مسجد ته به ولاړم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پس له لمانځه د خپل اصحاب سره ناست وو ما به سلام ورته ووایه خو هیچا زما د سلام جواب نه راکاوه، ما به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کتل چې آیا زما د سلام جواب د شونډانو په ښورولو سره راکوي که یا؟ بیا به مې نږدې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفل لمونځ کاوه او په لمانځه کې به مې او په لمانځه کې به مې ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته د سترګو تر کونجانو کتل چې ماته ګوري که یا؟ خو کم وخت چې به زه په لمانځه مشغوله وم راته کتل به چې بیا به مې د ده و خواته وکتل مخ به راڅخه واړاوه څلوېښت ورځې پر دغه حال پاته شوم کعب رضی الله تعالی عنه وايي، یوه ورځ د مدینې منورې په بازار کې رهي وم چې د شام د تاجرانو څخه یو سړی چې د شام څخه یې ارتزاقي مواد راوړي وه او د مدینې منورې په بازار کې یې خرڅول او د خلقو څخه پوښتنې کوي چې کعب ابن مالک به څوک راوښيي؟ خلقو زما و طرف ته اشاره وکړه چې هغه دی. نو دغه تاجر راغلی او ماته یې د غسان د پاچا د طرفه یو لیک راکړ او ویل د غسان د پاچا د طرفه ستا د پاره لیک دی. لیک چې مې خلاص کړ پس له سلام او احترامه یې لیکلي وه، موږ ته خبر راورسېدی چې ستا ملګري ستا سره جفا وکړه، الله جل جلاله نه ته خوار کړی یې او نۀ ته ضائع کړی یې، موږ ته راسه چې عزت او احترام دې وکړو. ورونو دا لیک امتحان په امتحان کې وو په مدینه منوره کې ټولو خلقو مقاطعه ورسره کړې ده څوک خبرې نه ورسره کوي او هلته بیا یو بل ښار دی د هغه پاچا یې دعوتوي وایي موږ ته راسه عزت به دې وکړو کعب رضی الله تعالی عنه وايي چې دغه لیک مې ووایه د ځان سره مې وویل چې دا هم د الله جل جلاله د طرفه امتحان دی نو د دې د پاره چې په زړه کې مې شی راو نه ګرځي او د دغه لیک سره مې تعلق پیدا نسی لیک مې په تناره کې واچاوه او ومې سوځي زه پر هغه خپل حال پاته يم کوم وخت چې پر دغه حال څلوېښت ورځې تېرې شوې، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه قاصد راغلی، ویل، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې امر کوي چې د خپلې ښځې څخه جلا شه. ما ویل، طلاقه یې کړم؟ یعنې امر یې کړی دی چې طلاقه یې کړم؟ وروڼو! دغه مسلمانان وه او دغه يې اطاعت وو، قصد او اراده يې کړې ده چې په هر کار امر شي هغه عملي کوي، خپل ځان يې و الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته تسلیم کړی دی. قاصد ویل یا، طلاقوه يې مه، بلکې ځنې جلا شه، یوازې ژوند کوه. او هغه زما و دوو ملګرو تې هم دغسې امرونه ورلېږلي وه. کعب رضی الله تعالی عنه وايي، نو مې خپلې ښځې ته وويل چې د خپل پلار کره ولاړه شه، هلته اوسېږه تر څو چې الله جل جلاله په دې موضوع کې فيصله کوي. ښځه مې هم ولاړه خو د ښځې کورنۍ او دوستان یې راغله ویل هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع خپلې ښځې په خپلو کورو کې ورسره پرېښولې فقط دوی ځینې جلا شوه او تا د کوره ویسته؟ کعب رضی الله تعالی عنه ویل یا هغه دوه په عمر ډیر دي مګر زه ځوان یم بیا به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه وایي؟ زما ښځه باید د خپل پلار په کور کې و اوسیږي. کعب رضی الله تعالی عنه یوازې په کور کې پاته شو. په تیرو څلویښتو ورځو کې فقط دغه یوه ښځه وه چې دده سره یې خبرې کولې ځکه په کور کې ورسره وه او اوس هغه هم لاړه نو په کور او دباندې کې یوازې شو. کعب رضی الله تعالی عنه وايي، و داسې حال ته ورسېدم چې ټوله دنیا راباندې تنګه شوه، په خپل ځان کې نه ځایېږم، پنځوس ورځې کېږي چې نه څوک خبره راته کوي او نه مې چاته خبره کړې ده، حتی د سلام جواب هم څوک نه راکوي. وروڼو! دغه حال ډېر سخت او مشکل دی، په پنځوس ورځو کې دې هیچا خبره نه وي درسره کړې، کعب رضی الله تعالی عنه وايي، پس له پنځوس ورځو ما په خپل کور کې د سهار لمونځ وکړ او په داسې حال کې وم چې هغه حال مې الله جل جلاله په قرآن مجید کې بیان کړی دی او فرمايي، حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت وضاقت علیهم انفسهم یعنی تر داسې اندازې چې مځکه د خپل پراخوالي سره سره پر دوی تنګه شوه. او د ډېره غمه څخه د دوی زړونه پر دوی تنګ شوه. نو وايي، کوم وخت چې مې د سهار لمونځ اداء کړ، زه د خپل کور پر بام په دغه دردونکي حالت کې ناست وم چې د یوه ناره کوونکي آواز مې واورېد چې و جبل سلعه ته ختلی و او په لوړ آواز یې نارې کړه، زېری مې درباندې یا کعب بن مالک! وايي، زه دستي پر سجده پرېوتم پوه شوم چې خوشحالي راغله. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د سهار تر لمانځه وروسته زموږ د توبې د قبلېدو اعلان کړی و. که مې کتل چې دوه نفره رارهي دي، یو پر آس سپور و او بل پر پښو رارهي و. اصلا زموږ د توبې د قبلېدو آیاتونه نازل شوي و، نو دغه دوه نفره رارهي و چې زېری راباندې وکړي او هر یو غواړي چې تر هغه بل رادمخه شي. چې اول زېری راباندې وکړي. هغه چې پر پښو را رهي وو، پوه شو چې سپور تر ما د مخه ورسېږي، نو ویوې لوړي ته وخت او په نارو یې شروع وکړه چې آواز یې تر هغه سپاره د مخه راورسېږي. کعب رضی الله تعالی عنه وايي، ما هم و دغه زېری کوونکي ته چې آواز مې اورېدلی وو، زېری ورکړ او په والله ما بل هیڅ شی نه درلود بې له هغه اغوستو کالو، هغه کالي چې ما اغوستي وه هغه مې په زېري کې ورکړه او بیا ما د خپلو اقرباوو څخه په استعاره کالي واخیسته او وامې غوستل، استعاره دغه ده چې ته اوس دغه ستا شی راکه چې ما خپل کار په اجرا کړي بیرته بې درکم نو کالي یې پر دغه قسم د نورو څخه واخیسته او خپل کالي یې په زېري کې ورکړه. او بیا د مسجد نبوي و طرف ته رهي شوم. د مسجد په لار کې په ډلو ډلو خلق راباندې راټولېږي او مبارکي راته وايي، چې دغه د خلقو ډېروالي او د خلقو مبارکۍ زه د مسجد څخه وځنډولم. هر یو دغه راته وايي، یا کعب بن مالک د توبې د قبلېدو دې مبارک شه، مبارک علیک توبة الله، څو وایي مسجد ته ورسېدم او د خلقو د ډېروالي څخه مسجد ته نه شوای ننوتلای، خیر و مسجد ته ورداخل شوم، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د اصحاب کرامو د مشرانو سره ناست وو، طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه په ځغستا را وغورځېد، څو تر ما پورې راغلی، مصافحه یې راسره وکړه او مبارکي یې راته وویل. په والله د مهاجرینو څخه بې له ده څخه بل څوک نه شوه راولاړ او زه به د طلحه رضی الله تعالی عنه دغه ورځ هېره نه کړم. کعب رضی الله تعالی عنه وايي، زه ورتېر شوم، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مې سلام ووایه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې چې د خوشحالۍ یې د مخ څخه شغلې ولاړېدې راته وویل، ابشر یا کعب ابن مالک، ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، یعنې د هغه ښې او مبارکې ورځې زېری درکوم، چې ستا په ژوند کې پر تا راغلې ده، د کومې ورځې څخه چې ستا مور ته زېږولې يې، يعنې ستا د پاره دا داسې نېکمرغه او مبارکه ورځ ده چې ستا په ټول عمر کې تر دغه ښه ورځ نه ده درباندې راغلې. کعب رضی الله تعالی عنه وايي، ما ورته وويل، يا رسول الله! دغه د توبې قبلېدمې ستا د طرفه څخه دي که د الله جل جلاله د طرفه څخه؟ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، یا زما د طرفه څخه نه دي بلکې د الله جل جلاله د طرفه څخه دي، نو وایي، ما ورته وویل، یا رسول الله زما د توبې څخه یو همدا دی چې زه خپل ټول مال د الله او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دپاره صدقه پرېږدم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، خپل ځینې مال دې د ځان دپاره وګرځوه، دا ستا دپاره خیر دی، او بیا ما وویل، یا رسول الله! زه خپلو رښتیا ویلو خلاص کړم، او زما د توبې څخه یو هم دا دی، تر څو چې ژوندی یم، بې له رښتیا څخه به بله خبره ونه کړم. وروڼو اوس نو دغه ټول حالات، دغه خوابدي، دغه مقاطعه د څه شي په سبب وه؟ دا د جهاد څخه د پاته کېدو په سبب وه او دا ټوله د دې لپاره وه چې په اسلام کې د جهاد درجه او مقام را معلوم شي. د جهاد پرېښوول یا د جهاد څخه پاته کېده کوچنۍ او اسانه مسئله نه ده. د دغه قصې څخه موږ ته د جهاد د وجوب او فرضیت اندازه را معلومیږي. جهاد د اسلام او مسلمانانو د سرلوړي او عزت د پاره د اسلام حتمي او ضروري جز دی. بې جهاده اسلام ته اسلام نه ویل کیږي. د مسلمانانو ژوند بې له جهاده د ذلت ژوند وي او موږ ته نن ورځ دغه تجربه حاصله ده. نو الله جل جلاله د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه او د ده د هغه دوو ملګرو توبه قبوله کړه او دغه توبه الله جل جلاله د سورة التوبه په یو سلو اتلس نمبر آیات کې ذکر کړې ده چې رب عز وجل فرمایي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم او خصوصا پر هغه درو تنو چې د توبې د قبلېدو څخه پاتې شوی و یعنی د توبې قبلېده یې ځنډېدلې و تر هغه وخته چې مځکه پر دوی تنګه سوه سره د پراخوالي د دغه مځکې او پر دوی د دوی زړونه د ډېره غمه څخه تنګ شوه او د دوی یقین شو چې د الله جل جلاله د قهره څخه بل د ساتنې او پناه ځای نشته مګر هم ده الله ته پناه وروړو او بیا الله جل جلاله پر دوی رجوع وکړه چې د توبې توفیق یې ورکړي د پاره د دې چې دوی توبه وکاږي بېشکه چې الله جل جلاله ښه توبه قبلونکی دی او د ډېر رحم خاوند دی. دا د هغه درو نفرو قصه وه چې د جهاد څخه پاته شوي وه او الله جل جلاله یې پس له دغه امتحانه څخه توبه قبوله کړه. وروڼو! د تبوک غزا د مسلمانانو د سلطې پر پراخوالي او تقویت پر جزیرة العرب ډېر لوی اثر او تاثیر واچاوه. خلقو ته دا ور معلومه شوه چې بې له اسلامه بل هیڅ قوت په جزیرة العرب کې ژوند نه شي کولای. هغه ځینې پاته مشرکان او منافقان چې د مسلمانانو د زهیرولو، خوږولو او د شکست لپاره په موقع پسې ګرځېده، د هغو امیدونه او غوښتنې هم باطلې او تر خاورو لاندې شوې، ځکه دوی خپل لوی امیدونه په روم او رومیانو پورې تړلي وه. او اوس چې روم په خپله د مسلمانانو د مقابلې څخه بېرېږي نو طبعا هغه پاته مشرکان او منافقان و حقیقت ته تسلیم شول او بې له تسلیمېدو یې بله چاره هم نه درلوده نو ځکه اوس هغه وخت را ورسېدی چې مسلمانان باید د منافقانو سره نرمه او پسته ګذاره ونه کړي. بلکې الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه لطفا فتا واړوه.